دافغانستان معاصر جهاد دشريعت له نظره ليکنه مفتي عبدالله رشاد افغاني الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذين اصطفا وبعد درنو او معززو سامعينو دافغانستان معاصر جهاد دشريعت له نظره د ځانګړې موضوع د بیانونو د سلسلې په جریان کې یو شمېر هغه سوالونه او اشکالات له تاسو سره شریکوو چې د یو شمېر خلکو په اذهانو کې ګرځي او بیا په نوبت سره د هغو اشکالاتو د ځوابولو هڅه کوو. په افغانستان کې مجاهدین ولې جهاد کوي؟ ایا افغانستان دارالحرب دی؟ افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته څرنګه ارزوو؟ ایا هلته د حاکمیت خلا شتون درلود؟ د روسانو او امریکایانو د یرغلونو توپیر او ورته والی په څه کې دی؟ د امریکایانو خلاف د جهاد مصالح او مفاسد د شریعت له نظره څه ته باید ترجیح ورکړو؟ د جګړې اصلي عاملین څوک دي، طالبان که امریکایان؟ د امریکایانو په وړاندې مقاومت سپېڅلی جهاد دی او که بین الافغاني جګړه. د کابل د اوسني حکومت او په مقابل کې یې د مقاومت کوونکو شرعي حیثیت څه دی؟ ایا طالبان اهل عدل نه دي، نو ځکه یې حاکمیت هم صحیح نه دی؟ د اسلامي حاکمیت د وجود عناصر څه دي؟ او په اخر کې له کفارو سره د همکارۍ ګټې او تاوانونه د تاریخ له نظره راسپړو. د دې مسائلو د حقیقت څرنګوالي معلومولو ته ځکه اړتیا ده چې د افغانستان د اشغال سره دلته د ډیرو فتنو مخه خلاصه شوې او بالخصوص په دین کې د لاس وهلو له امله د دین حدود له بل هر څه نه زیات تر پښو لاندې شوي هر کس او ناکس په روا او ناروا کې فتواوې ورکوي د لسګونو زرو مؤمنانو د قتل، وژنې او له ټولو اسلامي او انساني حقوقو نه د محرومیت او پر اسلامي هېواد د کفارو د یرغل د پټولو لپاره په شعوري او غیر شعوري توګه له اسلامي فقې نه تراشلي مبررات راوړي. د بېلګې په توګه څو ورځې وړاندې مې د امریکایانو له خوا د افغانستان د اشغال مسئله د شریعت او حقیقت په رڼا کې تر سرلیک لاندې د یو چا لیکنه ولوستله چې ډېری احکام یې په تحریفي بڼه پکښې راوړي وو. په دې سره هغوی غواړي چې عام افغانان په تېره بیا ځوان کهول مو پر ناسمه لاره سوق کړي. د دې لپاره چې عام مسلمانان او بالخصوص افغان غیور قوم مو په اسلامي او افغاني ارزښتونو پوهولی وي، یو شمېر حقایقو ته د شریعت د اصولو په رڼا کې اشاره کوو. اول، په افغانستان کې مجاهدین ولې جهاد کوي؟ ایا افغانستان دارالحرب دی؟ د اسلامي شریعت له نظره د مسلمانانو هېواد ته د کفارو داخلېدل یو جواز هم نه لري. البته د ضرورت په وخت کې د وخت د حاکم په اجازه غیر مسلح داخلیدای شي. علامه سرخسي رحمه الله په مبسوط کې لیکي، لأن المستأمن يدخل دار الاسلام تارکا للحرب، نو که کفار د مسلمانانو له اجازې پرته دار الاسلام ته د وسلې په مټ داخل شي، د فقه په اصطلاح کې دې ته هجوم یعنې یرغل ویل کیږي. علامه شیخي زاده په مجموع الانهر کې د المغرب په حواله لیکي، هجوم يو ناڅاپه او بې له اجازې داخلېدو ته ويل کېږي. شيخي زاده وايي چې که دښمن د دارالاسلام پر يو ښار او يا يوه ناحيه باندې هجوم راوړي نو د هغه ځای پر مسلمانانو جهاد فرض عين دی. په دوه زره یو ميلادي کې امريکايانو پر افغانستان د اسلحې په زور په داسې قوت سره حمله وکړه چې د نړۍ ډېر قوي ځواکونو هم په جواب کې ورته څه نه سوای ویلی. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې یو شرعي نظام دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې یو شرعي نظام موجود او حاکم و، د افغانستان پر پنځه نوي سلنه خاوره یې سلطه درلوده، خو له دې سره سره د امریکا په مشرۍ د ناټو کفري ټلوالې په ډېر وحشت سره پر افغانستان مسلح هجوم راوړ. افغانان یې شهیدان کړل، بندیان یې کړل، له خپل کور، کلي او هېواده یې وشړل. نو په داسې یو حالت کې چې کفارو هجوم یعنې یرغل کړی، د شریعت له نظره د افغانستان پر هر مسلمان د امریکایانو پر خلاف جهاد دفع فرض دی، له دې کبله نه چې ګویا افغانستان دارالحرب وګرځېد. مګر ځینې ناخبره او یا مادیت پرسته خلک له مسؤلیته د تیښتې لاره خپلوي او د افغانستان مسئله د هجوم او یرغل پر ځای د دارالحرب او دارالاسلام له نګاه څخه څیړي د دې لپاره ناکام کوشش کوي چې خپله ناروا مدعا ثابته کړي او وایي چې ګواکې افغانستان دارالاسلام دی او دارالحرب نه دی نو لهذا دلته جهاد هم نه دی روا دوی په دې پوهېږي نه او یا تجاهل کوي چې په دارالحرب کې جهاد ته جهاد طلب ویل کېږي او په دارالاسلام کې جهاد ته جهاد دفع وايي. نو موږ هم وایو چې افغانستان دارالاسلام دی، دارالحرب نه دی، خو چونکې د کفارو له خوا هجوم یا یرغل ورباندې شوی نو په مقابل کې یې دفاعي جهاد فرض دی. دویمه خبره چې هغه ناپوه او یا ماده پرسته خلک یې کوي، ځانونه ورباندې تېر باسي او یا نور ورباندې دوکه کوي، هغه دا دی چې وایي امریکایان په افغانستان کې استعلا نه لري، له افغانانو یې ځمکه نه ده قبضه کړې، د افغانانو مالونه یې نه دي قبضه کړي او افغان د لمانځه، روژې او نورو عباداتو اجازه لري، نو په داسې صورت کې بیا جهاد ولې روا شي؟ دا خلک دلته بیا د نورو مسلمانانو پر سترګو لاس نیسي، د بني اسرائیلو د علماوو په شان په ښکاره په شرعي حکم کې د تحریف او تغیر هڅه کوي. دوی سلطه او استیلا صرف د ځمکې او پټي نیولو ته وایي، د امریکایانو دا په سلهاوو جنګي طیارې، ټانګان او رنګارنګه اسلحې نه ویني چې له افغانانو یې تر ځمکې او مالونو اهم شی چې حریت او ازادي ده ورنه سلب کړې ده. د ځمکې او فضا ټول واک یې د امریکایانو په ولکه کې ده چې څه یې زړه غواړي هغه کولای شي. ستر هوایي میدانونه د هغوی تر ولکې لاندې دي، په خپل اختیار د افغانستان په هره برخه کې ګرځي راګرځي او په هر ځای کې چې وغواړي هلته خودسرې عملیات کولای شي، د یو چا اجازې ته هم ضرورت نه لري او نه یې څوک منع کولای شي. خو افغانان له حکومته تر رعیته یو فرد هم د امریکا له خوښۍ پرته په خپل وطن او خپله خاوره کې څه نه شي کولای. په یاد به مو وي چې کله افغانان د امریکایانو له وحشي شپنیو چاپو ډېر په تکلیف شول، حمید کرزي د خلکو د غوښتنو پر اساس ډېرې هڅې وکړې چې شپنۍ چاپې بندې کړي، تر دې پورې چې امنیتي تړون یې تر دې پورې مشروط کړ چې شپنۍ چاپې دې بندې شي، خو بیا یې هم بندې نه کړای شوای. نو په داسې حال کې هم چې څوک د امریکایانو دا بربنډ هجوم او یرغل ته مبررات تراشي کوي او وايي چې د امریکایانو پر افغانستان استعلا نشته، نو جهاد هم غیر جائز دی ښکاره خبره ده چې دا تحریب بلل کیږي د شریعت له نظره هیڅ توجیه هم نه لري په داسې حالت کې له کفارو نه د آزادۍ او خلاصون په خاطر پر مسلمانانو خپله دفاع فرض ده علامه زهیلي رحمه الله خو لا دا وایي چې که دښمن د مسلمانانو پر هیواد حمله نه وي کړې بلکې د مسلمان هیواد حدودو ته رانږدې شوی وي بیا هم پر مسلمانانو لازمه ده چې ویې شړي او جهاد ورسره وکړي. د دې لپاره چې د کلمة الله بلندي ثابته شي او د مسلمانانو د هېواد حفاظت وشي او دښمن شرمنده شي. المنير للزحيلي دوهم اشکال، افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته څنګه ارزوو؟ ایا هلته د حاکمیت خلا شتون درلود؟ د مجاهدینو د هرج مرج په وخت کې د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، چې د هیچا سر، مال او ناموس په امن نه وو او نږدې وه چې هیواد مو تجزیه شوی وای. په هغه وخت کې یوازې دا طالبان او هغه مجاهدین چې په ټوپکمارۍ کې ښکیل نه وو د هر رنګه نقص او بدۍ نه پاک ول هغوی ته دا حالت د زغملو نه وو. هغوی دا عزم او توکل وکړ چې له ګران هیواد نه به فساد ختموو او امن به راولو، شریعت به نافذوو، عملاً یې داسې هم وکړل، هیواد مو له تجزیې وساتل شو د الله حدود نافذ شول، هېوادوال مو په امن شول، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قرآني حکم پلی شو، تر دې چې په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او د ژوند په هره برخه کې هره فیصله یوازې د قرآني او نبوي ارشاداتو له مخه کېدله. نړۍ ته د یو اسلامي نظام او حاکمیت عملي نقشه له ډېر ځنډ نه یو ځل بیا وړاندې شوه. مګر د اسلام تاریخي دښمنانو، هغوی چې په تېرو څوارلس پېړیو کې همېشه له اسلام او په خاص ډول د اسلام له سیاسي حاکمیت سره دښمني پاللې، هغوی چې د صلیبي او استعماري جګړو پر مهال یې اسلامي امت ته نه جبېره کېدونکي زیانونه اړولي، د اسلام همغه تاریخي غربي دښمنان دا ځل د امریکا په مشرۍ سره متحد شول. د اسلامي امارت په وړاندې یې د دښمنۍ موقف اعلان کړ، لومړی یې تبلیغاتي جګړه پیل کړه، ورپسې یې د اقتصادي تعزیراتو او سیاسي کلابندۍ نقشه عملي کړه او په درېیم قدم کې یې مخامخ زموږ پر خپلواک هېواد او اسلامي نظام پوځي یرغل وکړ چې په پایله کې یې موجود د اسلامي امارت حاکمیت سقوط شو. اوس خبره دا ده چې ایا د امریکایانو په دې ظلم سره د مسلمانانو حکومت ختم شو او امیر معزول شو؟ د حاکمیت او امارت خلا رامنځته شوه او که بیا هم همغه امیر برقرار او د مسلمانانو مشروع امیر بلل کیږي. شرعي حکم دا دی چې د مسلمانانو د دیني او دنیوي امورو د انسجام لپاره پر هغوی واجب دی چې شرعي امیر او حاکم ولري، ځکه ډیری داسې کارونه وي چې هغه په یوازې سر نه ترسره کیږي، یو اجتماعیت ته اړتیا لري. د امام نصب او عزل د امت مسلمه ذمه واري ده یو کافر نشي کولای چې د مسلمانانو لپاره امیر مقرر او یا یې معزول کړي. علامه ابن عابدین رحمه الله وايي، د امام خلع یعنې له امامته لرې کول د امت مسلمه کار دی چې په یو معقول دلیل یې معزول کړي لکه د مسلمانانو امور چې ترېنه مختل شي او یا په امور دینیوو کې سستي وکړي. نو امریکایانو چې پر افغانستان حمله وکړه افغانان یې له ښارو پر شا کړل په دې سره د افغانانو شرعي امیر نه معزول کیږي ولې چې کفار پر مسلمانانو استعلا نشي لرلای الله تعالی فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نو د شريعت له نظره د ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله امارت باقي وو، همدا وجه وه چي د کفارو پر خلاف يې د علماوو د فتوا سره سم جهاد پيل کړ او خپل ملت يې داسي رهبري او منظم کړ چي د نړۍ د زبر ځواک شکست يې يقيني کړ نو په کوم دليل به ووايو چي هلته د امارت خلا موجوده وه او هغه خلا امريکايانو په کرزي ډکه کړه. د دې لپاره چې پر اورېدونکو دا بحث اوږد نه شي نو دا پاتې پوښتنې به په راتلونکو برخو کې راوسپړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين.